د دویمه درجه مو ویله د دویمه درجه کې مو اصل کې د سیکولرزم معنا نفیا و اثباتا کنه دا و پیژندل او یم د سیکولرزم ارکان و پی سیکولرزم معنی او ارکان خپل منځ کې تعلق مو پیژندل او بیا هم سیکولرزم ارکان تفصیل سره ان شاء الله څه حد پورې تفصیل سره وپیژندلو صحیح ده او بس د دې ټولو مطلب دا و مطلب یې څه مطلب یې دا و چې یاره دا مو دې دپاره وپېژنو چې مو د دې شر نه ځان بچ کړو او د دې د متولو طریقه راته را زده شي او د دې مقابله کې کوم اسلامي عقاید او احکام دي هغه باندې کلک عمل وکړو او بل دا چې لا اله الا الله کې اول درجه کې چې کوم د عبادت دریمه معنا وه یعنی د تحلیل او تحریم حق ورکول او د حلالولو او حرامولو حق ورکول چا ته حلالولو او حرامولو او د تحلیل او تحریم حق ورکړل شي هغه ته الہ معبود یل شي نو همدارنګه مطلب د قانون او نظام وګنه قانون او نظام نو هغه قانون او څومره قوانین او نظامونه دي هغه کې د ټول نه خطرناک او د ټول نه باطل قانون و نظام او د ټول نه باطل کفري مذهب هغه د سیکولرزم و کنه هغه مو سره د شپږو ارکانو ذکر کړل نو سیکولرزم سره د شپږو ارکانو دي سره د مو معامله هغه وی چې کومه مو ته لا اله خیاله ده او د دې مقابله کې مو اسلام سره هغه معامله وی چې کومه مو ته الا الله خیاله نو اوس مو هغه ذرایع ذکر کوو هغه ذرایع هغه ذریعه چې هغه سره دغه نوی کفري مذهب سیکولرزم یا سیکولر نظام یا سیکولر قانون دی کافرو نفس کړی دی لګیا دی نفس کوي دا او چې کومې نفس کړی دی هغه لګیا دی پخوي ده چې کومې په جسمونو نفس کړی دی نو هغه لګیا دی زړونو ته د رسولو کوشش کوي ښه زړونو او ذهنونو ته او دا په دوا قسمه دي ښه یو هغه دي چې هغه شروع کې دغه نظام په مو نافذ کړی دی ښه او دویم هغه دي چې هغه دغه نظام لګیا دی په مو چې کوم چا باندې نه دی نافذ په هغوی نافذ کوي او چې په چا نافذ دی هغو کې پخوي د هغو ذهنونو او زړونو ته ورسوي هغه کې یوه ذریعه کومه دی هغه د انګریز په ډېرې چلکې سره اسلامي ملکونو باندې قبضه ده یعنی څه پاسه دوه سوه کاله مخکې نو قبضه کومه ده دا اصل کې د قبضه او د حکومت خپل روب وي د چا لاس کې چې حکومت ریاست او دولت وي هغه یو قدرتي روب لري داغه هر یو کار خلکو ته خوند ورکوي داغه یو کمکل کارن خلکو ته هوښیار کار لیدای شي او داغه یو بې مقصده کارن با مقصده لیدای شي خلکو ته همدې وجې نه عربي کې مقوله ده، الناس علی دین ملوکهم، چې خلک اکثر د خپلو بادشاهانو په دین باندې وي. نورو زبانونو کې هم د دې دپاره متلونه شته. بیا دا قبضه دوی داسې حالت کې کړې وه که نه د انګریز، چې یو خو مسلمانانو د دې انګریز نوی مذهب نه و پېژندلی، نوی کفري مذهب چې کوم د عیسایت پرخللو نه بعد هغه انګرز اختیار کړو هغه مذهب مسلمانانو نو پېژندله چې هغه سیکولرزم وو نو مسلمانانو انګرز نه دا توقع لرله چې هغه د خپل حکومت د خپل عدالت او د خپل تعلیمي نظام ذریعه سره خلک عیسایان کی خلکو نه دا توقع لرله او مسلمانانو انګرېز نه دا توقع لرل چې دوی به د خپل حکومت، عدالت او د تعلیمي نظام وغیره ذریعو سره مسلمانان عیسایان کړي او انګرېز لګیا و هغه خلک خپل نوي مذهب ته رړولو، نوي کفري مذهب سیکولرېزم ته رړولو او عیسایت ته یې هغه اهمیت نه ورکول لکه کوم اهمیت خلک خپل مذهب ته ورکوي، نه عمل کې او نه دعوت او تبلیغ کې. او نه نافذ کولو کې دی په مسلمانانو څو قسمه آثار وکړه مسلمانانو څو قسمه آثار وکړه چې هر یو د هغې نه مسلمانان اسلام نه لرې کولو او سیکولر مذهب ته ورنږدې کولو مثلا ملایانو ویلو ستاسو د انګریز بایکاټ وکو انګریز سره قطع تعلق وکو خپل عام مسلمانانو ته ملایان ویلوخه یعنی تاسو د غوی حکومت کې نوکری مکوي د غوی عدالت کې د غوی په قانون فیصله مکوي او د غوی تعلیمی ادارو کې خپل بچیان مه داخلوي یعنی سکولونو کالجونو یونیورسټیانو کې د دې بایکاټ حکم کول ملایانو خپلو عوامو ته نو دا ډېر ښه او د اسلام مطابق حکم وو خو افسوس چې دوی د دې قطع تعلق وجه غلطه بیانوله یعنی دوی یلو چې دغه قطع تعلق دوی سره ځکه وکړئ چې دوی مونږ د خپل حکومت، عدالت او تعلیمي نظام ذریعې سره عیسویان جوړوي. صلیبیان مې جوړوي. نو عامو مسلمانانو چې کله د انګریز دغه ادارې نږدې نه وکتلې او په دې پوه شولو چې انګریز د دې ادارو په ذریعه موږ عیسویان نه جوړوي، موږ خپل عیسوي مذهب ته نه دخیلوي، نو یو اثر په مسلمانانو دا وشو، نو یو اثر په دې مسلمانانو دغه وشو، چې دوی خپلو علماو نه لرې شول چې دا حقیقت کې سیکولرزم ته ورنږدې کېدل وو چې دا حقیقت کې اسلام نه لرې کېدلو سیکولرزم ته نږدې کېدل وو ځکه چې د علماو یوې خبرې غلط ثابت کېدلو په واجه دوی د علماو اکثر خبرې غلطه وګڼلې د علماء هغه حق خبره غلطه وګڼلې دویم اثر په مسلمانانو دا وشو په دې مسلمانانو دغه وشو چې دوی سیکولر انګریز ته ورنږدې شولو یو په دې وجه چې دوی دا فکر کاوه چې انګریز عیسوي او صلیبي خو دی خو د دې باوجود هغه مو خپل صلیبیت و عیسویت ته نه ربولي نه دعوت کوي ونم دی مذهب ته وردخلوي نو انګريز ورته غیر متعصب معلوم شو چې د دې یو اثر دا هم وشو چې موږ به هم خپل مذهب په باره کې د انګريز په شان غیر متعصب شو نو همدې ځای نه وحدت الادیان مذهبي ازادي او د خپل مذهب په باره کې بې غیرتي طرف ته لار خلاصه شوه. حالانکه انګریز چې کوم مذهب قبول کړی و، یعنې سیکولریزم، د هغه په باره کې نه غیر متعصب و او نه بې غیرته و او چې د کوم مذهب په باره کې غیر متعصب او بې غیرته و، یعنې د عیسویت په باره کې، نو هغه مذهب دوی پر یخه وو هغه د سره د دوی مذهب نه پاتې شوی نو ډیر په اسانه سره انګریز دغه مسلمانان سیکولر کړل